ژوند سامان پرته له یو کم شي نور هیڅ نه دی له شریعت غږ راډیو یې اورئ چې مې د ژوند مرحلې ټولې حضرت عثمان رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي چې ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی چې یوه ورځ په جهاد کې څار یا پیره کول تر هغو زرو ورځو نفلي عبادت غوره او افضله ده چې په نورو ځایونو کښې ادا کړي د دې حدیث روایت مينه فطري شوي دا لکه لکه ګلونه دي مينه فطري شوي دا لکه لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د دوشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې درویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له درېیمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خبرونې ته مجسمې ملیاس هر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې څوارلس مزدور عسکر او پولیس وژل شوي څلور ټنګونه یې تخریب شول د هلمند ولایت په نادالي کې څوارلس مزدور عسکرو او اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته د بلخ ولایت د چاهي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او ټولې پوستې فتح شوې. د اسلامي امارت ویندوی وایي چې نوی امریکایي جنرال به هم د پخوانیو هغو په څیر د ناکامیو شاهد وي. د مزدور دښمن دوه ټانګونه او دوه نور ټانګونه مازیګر مهال د خښکړای شوي ماینونو په مټ ویجاړ شول په ټانګونو کې څوارلس تنه مزدور عسکر او پولیس وژل شوي او د دښمن تعرضي برید د تلفاتو په لیدلو سره په شا وتمبول شو همداراز د چرچینو ولسوالۍ اړوند د خود په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې یرغلګرو د خپلو مزدورانو په ملتیا چپه ووهله چپه چې تر سهاره یې دوام وکړ په مهال یې دښمن د ملکي خلکو دوه موټر او درې موټر سایکلان سوځولي دي د هلمند ولایت د نادلې ولسوالۍ اړوند د ناقل آباد د ملنګ پل او شیرینجان چراهي په سیمو کې پرون مازیګر نه بجې له هغو مزدور عسکرو او اربکیانو سره سخته جګړه ونښته چې په ګڼ شمېر کې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په موخه راووتل په سیمه کې دښمن د مجاهدینو تر کلکو ګزارونو لاندې راغلی چې تر غرمې پورې یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې څوارلس تنه مزدور عسکرو او اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او پاتې یې په تېښته ولاړل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د ناوې ولسوالۍ اړوند د عینک په سیمه کې تېره شپه یولس نیمې بجې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې موټر تخریب او پکې سپاره څلور تنه مزدور پولیس ته پر ځای وژل شوي او یو کلاشینکوف یې د مجاهدینو لاس ته ورغلی په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي دي د ګریشک ولسوالۍ اړوند د پاشک په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه د مزدوري اردو په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د وزیرو منده په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدوري اردو په شوبله د خرج کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د ترلاسه شوي خبر له مخې پرون ماښام او نیمې بجې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د چاهې په ولسوالۍ او امنیتي پوستو بریدونه پیل شول چې بلاخره پرون نه بجې د ولسوالۍ په ګډون امنیه قومندانۍ او ټولې امنیتي پوستې فتح شوې راپور زیاتوي چې په دغو بریدونو کې ګوډاګي دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې دغه راز پرون ماښام او نیمې بجې د خاص بلخ ولسوالۍ اړوند تاړه سیمه کې د مزدور اربکیانو په پوسته برید ترسره شو چې په ترڅ کې پوسته په مکمل ډول فتحه او شریر اربکیان ترې وشړل شول. همداراز د یاد ولایت د شورتپې ولسوالۍ اړوند په سارق او دالي سیمو کې د پولیسو له دوو پوستو څخه چې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې وو ګوډاګي عسکر وتښتېدل راپورونه وایي چې دا مهال سیمه د مجاهدینو په واک کې ده او د سیمې خلک په پوره ډاډ خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. د اسلامي امارت ویاند وایي چې نوی امریکایي جنرال به هم د پخوانیو هغو په څیر د ناکامیو شاهد وي وروسته له هغه چې پرون په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې د امریکایي جنرال نیکولسن په ځای د اشغالګرو د تیرو ناکامو هڅو تکرار دی نوموړي لیکلي چې د وړاندینیو جنرالانو او په ځانګړي ډول د نیکولسن په څیر به نوی ټاکل شوی جنرال هم بګیل او له پرله پسې ناکامیو سره مخ کړي مجاهد صاحب زیاته کړې د امریکایي اشغالګرو نوی قومندان به لکه نور امریکایي قومندانان له ناکامۍ سره مخ کیږي او ویلي چې جنرال میلر به هم لکه جنرال نیکولسن په افغانستان کې جلګه او ګذرګاه ته غځېدلې لارې تړلې او د دښمن په مخ په بشپړ ډول بندې دي په دغه جګړه کې د شیخانو کلی منګل ترکسیاد او جولای بالا په نومونو څلور کلي د دښمن له وجود څخه تصفیه شوي همداراز یو ټانګ یو هایلکس موټر او یوه سرجه ډوله موټر چې له مهماتو بار ول هم په بشپړ ډول تخریب شوي. راپور زیاتوي چې پرون هم مجاهدینو په دښمن د هوان بریدونه ترسره کړي او څلور تنه مزدور اربکیان یې وژلي دي. د غزني ولایت مرکز اړوند ارزو سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د کمربند مفتوحه پوستو د بیا اشغالولو په موخه ورتلونکو ګوډاګیو عسکرو باندې برید وکړ په دغه برید کې چې د ورځې تر یوې بجې پورې دوام درلود درې تنه اجر کمانډویان قتل او دوه تنه نور ټپیان شول. په پېښه کې یو مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی. تقبله الله تعالی. همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند نانکه کلي ته څېرمه امریکایي اشغالګرو د عامو کلیوالو باوړۍ بمبار کړې. په دغه بمبار کې چې د ډرون الوتکې په توسط ترسره شوې، د باوړۍ د تخریب ترڅنګ کلیوالو ته مالي زیان هم اوښتی. د زابل ولایت د شاه جوی ولسوالۍ اړوند د بارخېلو کلي په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه بجې د مزدوري اردو د پوستې دوه تنه عسکر یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول همداراز د هغو عسکرو په شوبله د خرڅ کړای شوي مین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه چې یادې پوستې ته روان وو. د چاودنې له امله شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره ټول عسکر ځای پر ځای ووژل شول. له شوبلي سره پلي روانو عسکرو څخه هم یو تن د دراسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز د یاد ولایت د نو بهار ولسوالۍ اړوند د لوړګي د شیخو په پوسته بیګا شپه یولس بجې مجاهدینو د لیزري وسلو په مټ برید ترسره کړ چې په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د لوګر ولایت اړوند حصارک ته څیرمه د ګوډاګۍ ادارې د ماین قنسا کولو په ټیم د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا تکتیکي چاودنه وشوه چې له امله یو مزدور انجنیر قتل او یو پولیس ژور ټپي شو همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند خدر سیمه کې د کابل ګردیز پر لویه لاره د مزدوري اردو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا راکټي برید ترسره شو په دغه برید کې ټانګ تخریب او پکې سپرو عسکرو له ډلې درې تنه قتل او یو بل ژوبل شو د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار د درېمې حوزې اړوند د کابل دروازې په سیمه کې مسجد قبا ته څیرمه د ملا صاحب په سرای کې د میشتو یرغلګرو امریکایي عسکرو مهم جاسوس نظیر د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل دا په داسې حال کې ده چې پرون ماخوستن هم د کندهار ولایت مرکز کندهار ښار اړوند د لوی ویالې د نریپ له په سیمه کې په کابل ښار کې د جاسوسي شبکې ګروپ مشر نجیب الله چې کور ته په رخصتۍ راغلی و د مجاهدینو له لوري په داسې مهال چې لاینو مینې د کور پر لوري روان و د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو له برید وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل همداراز د نیش ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د نیازو سرای او د بکریني په سیمو کې لومړی په مزدور عسکرو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ وروسته په سیمه کې په نورو پلي عسکرو او یوه شوبله د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې له امله یې شوبله تخریب او مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د ګلزمان بازار په سیمه کې یو تن اربکی محمد د عبدالکریم زوی د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسېدونکی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کورولا موټر او دوه کلاشینکوپونه هم تر مجاهدینو پورې راورسول. مجاهدینو د نوموړي تود هرکلی وکړ. نوموړي هم کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د دیک په سیمه کې پرون مازیګر د جاسوسي شبکې یو تن کارمند د خښ کړای شوي مین په چاودنه کې ځای پر ځای ووژل شو همداراز د پشت رود ولسوالۍ اړوند د مزدوري اردو د مزار قرارګاه قومندان حسین باندې د اسلامي امارت مجاهدینو پرون سهار نه نیمې بجې غلچکي برید ترسره کړ د برید په پایله کې قومندان حسین له یوه ساتونکي عسکر سره ځای پر ځای ووژل شو او یو جلسه ټوپک او یو بم افغاني ولجه شول. وروستی خبر دا چې د هرات ولایت د کوسان ولسوالۍ اړوند د اسلام قلعه په سیمه کې مجاهدینو عمومي لاره د مزدور دښمن پر مخ وتړله او بیا یې په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره کړ. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز په هغو عسکرو چې د کومک په موخه سیمې ته را روان وو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو په برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو ای سربازان اردو بیایید در شکست امریکا هم آرمان و هم پیمان شویم و خاک خود را آزاد بسازیم د سنگر د مسلمان دی د ټټو به د زمرو دی د سنگر د مسلمان قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د مات او رسوا جنرال نیکولسن پر ځای جنرال اسکاټ میلر نن په بګرام کې معرفي کړ جنرال میلر چې پنټاګون او امریکایي رسنۍ له مسلمانانو او مظلومو پرګنو سره په وحشت او بربریت ډیر سخزړی او ناترسه بولی دوی تمه ښودلې چې نوموړی به په هغه ماموریت کې چې ټرمپ ورته سپارلی د نیکولسن په نسبت کامیاب راووځي له تیرو اوولسو کلونو راهیسې میلر د امریکا نهم جنرال دی چې افغانستان ته رالیږل کیږي او د هر جنرال له انتخاب او راتګ سره امریکایي رسنۍ او سیمه ییز ایجنټان یې سخت زیار باسي ترڅو نوی منتخب جنرال تر نورو ازمایل سوو جنرالانو زیات مجرب تکتیکي او غښتلی معرفي کړي ولې د لږ وخت په تېرېدلو سره د نوي امریکایي قومندان ټولې غورې دربې او لاپې شاپې د افغاني شازلمو او د اسلامي امارت د سربکفه لشکر په توره له سخت او تاریخي چلنج او خجالت سره مخ سي او ټول پلانونه او شیطانتونه بیرته د دوی په زیان او خسران تمام سي په دې وروستیو کې له کابل څخه چاپېدونکې یوې رسنۍ ځلاند د کابل رژیم د استخباراتو د مشر معصوم ستانیکزي له قوله ویلي چې دوی او امریکایانو د تیرو اوولسو کلونو په اوږدو کې په خپل ټول قوت او بېکچه مصارفو هڅه وکړه چې طالبان سره وویشي د معتدل او سختریزو په نامه پکې د طالبانو په قیادت کې درزونه واچوي او یا په ډول ډول اختلافونو اخته کړي خو د ستانکزي په خبره زموږ او د امریکایانو دغه حربې ټولې نامراده وختې بلکې بیرته زموږ په ضد وکارېدلې او نتیجه یې دا سوه چې طالبان اوس کولی سي د افغانستان په هر ځای کې قوي بریدونه ترسره کړي پراخې سیمې ونیسي او حتی زموږ په رژیم کې بې باوري راوټوکوي نو د کارپوهانو په اند د امریکا نوی قومندان جنرال میلر ته باید وویل شي چې تر هغه وړاندې د بوش، اوباما او ټرمپ اتو مشهورو جنرالانو خپل ټول زور او نیرنګونه د ناټو له بېشمېره مجربو جنرالانو سره په هماهنګي وکارول خو پرته له ذلت ناکامي او شاګرد څخه بل هیڅ ترلاسه نسو کړای جنرال نیکولسن د هوایی بمباریو ډرون بریدونو د بمونو د مور تر کچې نیمه اټومي بمونه په افغانستان استعمال او ډول ډول وسلې وکارولې یوازې د تیرو شپږو میاشتو په اوږدو کې شاوخوا درې زره مخرب بمونه امریکایانو په مظلومو افغانانو وورول پایله یې دا سوه چې مخکې به مجاهدینو د یوې ولسوالۍ په نیولو میاشتې او اونۍ اړولې خو اوس د الله تعالی په نصرت د څو ساعتونو په اوږدو کې د فرا او غزنی په څیر لوی او ستراتیژیک ولایتونه نیسي او تر کومه وخته چې زړه وي له ځان سره یې ساتي نو جنرال میلر که غواړي چې د امریکا په ناکامو او بې کفایته جنرالانو کې شمار نسی نو له افغانانو سره د پنجه نه نرموي د مقابلې او زور ازمایي په ځای دی له عقل او شعور څخه کار واخلي صرف په دې لټه او فکر کې دي چې په څه ډول له افغانستان څخه چې نوموړی هیواد د هر مستکبر لپاره قبرستان جوړ شوی ځان وباسي او امریکا